کې به هم په دې باندې غږیږو خو یوه تمهیدي خبره په مخکې خپرونه کې من کړې دویمه خبره به په نن خپرونه کې کوو هغه دویمه خبره دا ده چې د عیسی علیه السلام وسلام نزول او راښکته کیدل چې موږ ته د هغه اطلاع او خبر الله رب العزت په خپل کلام کې په اجمال سره راکړی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو کې تاسو به واورئ په تفصیل سره د عیسی علیه السلام وسلام راښکته کیدل بیان کړي دي او د عیسی علیه السلام وسلام راښکته کیدل د آسمان نه دا به په هغه وخت کې چې قیامت به بیخي نږدې وي او د قیامت هغه ډیرې نږدې نښې به هم ښکاره شوي وي لکه نمر به د مغرب طرف نه راخیږي او همدارنګه دابت الارض چې تاسو ته په مخکې خپرونه کې د هغه په هکله ما معلومات درکړی هغه به حیوان به د ځمکې نه هم راوتلی وي یعنې د قیامت سحر به ختلی وي او د عالمي نظام د بدلیدو عمل به شروع شوی وي او پرله پسې به هغه خوارق او حادثې ښکاره کیږي چې د هغې نن تصور هم نشي کیدلی په دې کې به د دجال راوتل او د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام نازلیدل هم دي نو د عیسی علیه الصلاة والسلام نزول او ښکته کیدل او د دجال راوتل په دې بنا که یو انسان د دې نه انکار وکړي چې د دې کوم نوعیت او تفصیل په احادیثو کې بیان شوی دی په هغو باندې زموږ عقل نه رسیږي دا بالکل داسې ده چې یو انسان د قیامت او جنت او د دوزخ نه د دې وجه باندې انکار کوي چې ګویا د جنت او د دوزخ کوم تفصیل چې په قرآن کې ذکر دی دا زموږ عقل نه مني دا خبرې هغه کسان کوي چې د دوی اصلي بیماری دا ده مرض دا دی چې هغوی د الله پاک د معرفت نه محرومه او د هغه د قدرت د لویوالي نه ناخبره دي هغه څوک چې د الله د قدرت نه خبر وي د الله معرفت د هغو په زړونو کې وي هیڅکله د دې خبرو نه انکار نه کوي دا واقعي خبره ده چې عیسی علیه السلام وسلام به په آخره زمانه کې د آسمان نه راکوزیږي دویمه خبره دا ده چې د حضرت عیسی علیه السلام د ژوند او د نزول په مسئلې باندې باید موږ او تاسې غور وکړو او په دې باندې باید موږ او تاسې معتقد وسیږو چې الله رب العزت په قرآن مجید کې زموږ د مسلمانانو عقیدې مطابق هغه څه فرمایلی دي او په موږ په دې باندې معتقد یو چې عیسی علیه السلام په دنیا کې نشته بلکې عیسی علیه السلام وسلام په آسمانونو کې دی چیرته چې عیسی علیه السلام وسلام هیڅ ضرورت او غوښتنه هم نه لري لکه څنګه چې د فرښتو حال دی اگر که عیسی علیه السلام وسلام د مور له طرفه د انساني نسل سره تعلق لري خو د ده پیدایش د الله پاک په کلمې او د یوې فرښتې روح القدس په واسطې سره شوی له دې وجې نه چې تر کومې پورې هغوی په دنیا کې و انساني ضروریاتو او غوښتنو نه خلاص نه و هغو ته ضرورت درلود خو کله چې الله رب العزت هغه عالم آسمان ته او عالم ملکوت ته اوچت که نو د دغې ضرورتونو او غوښتنو نه لکه د فرښتې غوندې عیسی علیه السلام بېنیازه شو ابن تیمه رحمه الله په دې هکله باندې مستقل یو کتاب لیکلی الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کولی شي چې هغه تاسې هم مطالعه کړئ نو دا څو تمهیدي خبرې وې چې ما تاسو ته بیان کړه په دې هیله چې دا اصولي خبرې د نظر د وړاندې وساتئ نو د حضرت مسیح علیه السلام د ژوند او نزول باره کې به هغه شکونه او وسوسې انشاءالله نه پیدا کیږي کومه چې د عقل د خامی او د ایمان د ضعیفوالي د وجې نه حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمیل زما د قسمې په هغه ذات باندې چې زما روح او زما سا د هغه په لاس کې ده د هغه په قبضه کې ده نږدې ده چې نازل شي په تاسو باندې عیسی د مریم زوی عیسی علیه السلام وسلام به د عادل حاکم په حیثیت باندې په تاسو کې ژوند کوي او بیا به وروسته د دین عیسی علیه السلام وسلام صلیب او خنزیر قتل کړي صلیب به مات کړي او خنزیر به قتل کړي او جزیه به بالکل ختمه کړي ځکه یې ختموي چې مال دولت به ډیر زیات ډیر شي دونه به مال دولت ډیر شي چې څوک به نه قبلوي او په داسې وخت کې یوه سجده الله رب العزت ته هغه به د دنیا په ورځ به هغه د دوی په باره کې شهادت هم ورکوي زمونږ محدثینو د دې حدیث په تشریح کې لیکلي دي چې د مسیح علیه السلام وسلام د نازلیدو او د هغه د یو څو اقداماتو او کارنامو ذکر پیغمبر علیه السلام وسلام په حدیث کې کړی دی او پیغمبر علیه السلام وسلام امت ته اطلاع هم ورکړې ده له دې وجې نه چې دا غیر معمولی مسئله وه او ډېرو د عقل ړندو او د ضعیف ایمانو خاوندانو په دې کې شک کیدای شو چې هغوی په دې کې شک وکړي نو له دې وجې نه محمد رسول الله قسم وخوړو چې والذي نفسي بیدي زما د قسم په هغه ذات باندې چې زما روح د هغه لاس کې او د هغه په قبضه کې دی چې دا کار به خامخا کیږي او وروسته دین رسول الله له یوشکن نه او دا ذکر کوي چې دا ډیره نږدې خبره ده او دا قطعي خبره ده په دې کې کوم شک نشته دی نو باید چې مسلمانان د عیسی علیه السلام وسلام په نزول او د هغه په راکته کېدلو باندې پوره عقیده ولري بل حدیث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم رواه البخاري ومسلم حضرت ابي هريره رضي الله تعالى عنه فرمایی چې رسول الله وفرمایل ستاسو به څه حال وي چې کله تاسو کې عیسی علیه السلام وسلام راښکت شي او ستاسو امام شي ځینې نور روایتونه په مسلم کې دي فامکم منکم او بل روایت داسې دی فامکم بکتاب ربکم عز وجل و سنت نبیکم یعنی عیسی د مریم علیه السلام وسلام زوی به د نازلیدو نه پس د مسلمانو حاکم او امام وي او هغه امامت او حکومت به د الله پاک او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د راوړي شریعت مطابق وي او زمونږ محدثینو دا لیکلي چې په دې حدیث کې د عیسی علیه السلام د امامت نه مراد صرف د مانځه امامت نه دی بلکه د دین عام امامت مراد دی یعنی د امت دینی او دنیوي مشری او قیادت او حاکمانه حیثیت به عیسی علیه السلام وسلام لري او هغه به په دغه وخت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه او نایب وي بل حدیث عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق زما په امت کې به همیشه یوه ډله او یو جماعت وي چې د حق دپاره به هغوی جنګیږي یعنی د حق دپاره به مبارزه کوي او هغه به کامیاب پاتې کیږي هغه به مغلوب کیږي نه او په دې سلسله کې لکه څنګه چې مخکې موږ هم وفرمایل عیسی علیه السلام وسلام به هم د آسمان نه راښکته کیږي نو د مسلمانانو په دې وخت کې چې کم امیر او امام دی عیسی علیه الصلاة والسلام ته به وفرمایي چې ته راشه موږ ته مونځ راکړه عیسی بن مریم به ورته وفرمایي چې دا وخت زه د امام په حیثیت مونځ نشم درکولی ستاسو امیر او امام هم ستاسو نه دی د الله پاک له طرفه دې امت ته الله رب العزت یعنی اعزاز او اکرام ورکړی دی نو امامت تاسې په خپله وکئ د دې حدیث په ړومبۍ برخه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې د الله پاک له طرفه دا فیصله شوې چې زما په امت کې به همیشه داسې یو جماعت وي چې په حقه به وي او د حق دپاره به د حالاتو او ضرورت مطابق د حق دشمنانو سره به جنگ او مبارزه کوي او همیشه به دوی کامیاب وي محدثینو دا لیکلی دي چې د حق دین د حفاظت او خورولو دپاره دا جنگ د مسلح جنګ په صورت کې هم کیدلی شي چې ټوپک راپورته که او د الله دین دپاره مبارزه کوه او د ژبې او د قلم په ذریعه هم کیدلی شي او په دلایلو باندې هم کیدلی شي چې هغه څوک د دین نه خلاف چلیږي د هغه په مقابل کې باید استدلال وکړي او هغه څوک چې د الله دین دپاره مبارزه کوي او تل لپاره دا کوشش کوي چې د الله رب العزت د وحدانیت ناره پورته کړي او د اسلام مقدس دین خور کړي دې کسانو ته به الله رب العزت غلبه ورکوي او دا به کامیاب وي او دا سلسله به یقینا تر قیامته پورې هم جاري وي د حدیث دویمه برخه کې پیغمبر علیه السلام وسلام په طور د پیشګویي دا خبرداری ورکړې ده چې قیامت ته به نږدې په آخري زمانه کې عیسی علیه السلام راښکته کیږي د اسمان نه نو چې په کوم وخت کې عیسی علیه السلام وسلام راښکته کیږي په هغه وخت کې به د مانځه وخت وي نو هغه وخت چې د مسلمانانو کوم امیر او امام وي هغه به حضرت عیسی علیه السلام وسلام ته عرض کوي چې تاسو راشئ او موږ ته مونځ راکړئ امامت وکړئ حضرت عیسی علیه السلام وسلام به دغه وخت انکار کوي او دا به وایي چې زه مونځ تاسو ته نشم درکولی یعنی تاسو ته زه امامت نشم درکولی الله رب العزت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته دا اعزاز ورکړی او د دې تقاضا دا ده چې امام بابا ستاسو نه وي یعنی امامت تاسو موږ ته وکړئ او ځینې زموږ محدثینو لکه ابن ماجه په حدیث کې چې د حضرت ابو امامه نه روایت شوی دی چې دا وخت به مسلمانان په بیت المقدس کې وي او د مانځه وخت به وي او د حضرت عیسی علیه السلام وسلام د راښکته لګېدلو نه به پس دا ړومبی مونځ وي او عیسی علیه السلام وسلام به دا مونځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو امتی په حیثیت سره ادا کوي او د امامت نه به انکار وکړي یعنی د عیسی علیه السلام وسلام راښکته کېدل به په دې وخت کې د پیغمبر علیه السلام د یو امتی په حیثیت وي اگر که په بن اسرائیلو کې عیسی علیه السلام پیغمبر هم و. قدرمنو اوریدونکو په خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو زموږ ملتیا وکړئ. دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. په بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي راوي د حدیث حضرت ابو هریره دی ان نبی صلی الله علیه وسلم قال لیس بینی و بینه یعنی عیسی علیه الصلاة والسلام نبی و انه نازل فاذا رأیتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياز بين ممسرتين كان رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويزع الجزية ويهلك الله ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فیصلی علیه المسلمون رواه ابو داود حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمایل او داسې وفرمایل چې لیس بیني و بینه زما او د عیسی علیه الصلاة وسلام ترمنځ بل پیغمبر نشته د عیسی علیه الصلاة وسلام د زمانې نه تر پیغمبر علیه السلام د زمانې پر انشاءالله پنځه سوه پنځه نیم سوه کاله دي په دې وخت کې بل پیغمبر نه و راغلی او د عیسی علیه السلام وسلام نه وروسته الله رب العزت زه نبی رالیږلی یم او یقینا عیسی علیه السلام وسلام به د آسمان نه د قیامت په نه مخکې راښکته کیږي او تاسو چې کله حضرت عیسی علیه السلام وسلام ووینئ هغه به پیژنئ او حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیسی علیه السلام په هکله امت ته معلومات ورکوي دا به وایي چې د عیسی علیه السلام قد او تنه به درمیانه وي نه به ډیر وچت وي او نه به ډیر ټیټ وي او د عیسی علیه السلام رنګ به سور او سپین وي او د عیسی علیه السلام به په ځان باندې به د زیړو دوه رنګه کپړې او جامې وي او تاسې به داسې محسوسوئ ګویا چې د عیسی علیه السلام د ویښتو نه اوبه څاڅي او حال دا چې د عیسی علیه السلام وسلام سر به لوند هم نه وي او چې کله عیسی علیه السلام وسلام راښکته شي د هغه د راښکته کېدو نه پس د اسلام دپاره جنگ او قتال به کوي او کوم صلیب چې د عیسویانو نښه ده هغه به عیسی علیه السلام دړې وړې کې ماته به کړي عیسی علیه السلام وسلام خنزیران ختم کړي عیسی علیه السلام وسلام جزیه بنده کړي او د ده په زمانه کې به الله رب العزت ټول دینونه ختم کړي او صرف د اسلام مقدس دین به پاتې شي او عیسی علیه السلام وسلام به دجال هم قتل کړي او عیسی علیه السلام وسلام به په دې ځمکه څلوېښت کاله اوسي او بیا به دلته وفات کیږي او مسلمانان به جنازه کوي په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عیسی علیه السلام د نازلېدلو او د راښکته کېدلو اطلاع سره سره د بعضې ظاهري نښو متعلق هم موږ ته خبر راکړی دی یو خو دا چې هغه به نه ډیر وچت وي او نه به ډیر ښکته وي رسول الله صلی وسلم فرمایي چې عیسی علیه السلام به درمیانه قد وي دویم دا چې د حضرت عیسی علیه السلام وسلام رنګ به سور او سپین وي دریم دا چې د هغه لباس به د زیړو رنګ یعنی د حضرت عیسی علیه السلام لباس به زیړ رنګ لري څلورمه دا چې کتونکي به داسې محسوسوي ګویا چې د عیسی علیه صلات وسلام د ویښتو نه اوبه راڅاڅي او حال دا چې دا د عیسی علیه صلات وسلام سر به بلکل لوند نه وي هغه به دغه وخت د آسمان نه راکوز شي مطلب دا چې هغه به داسې پاک او صاف وي او د سر ویښتو حال به داسې وي لکه چې اوس عیسی علیه السلام وسلام لمبلی او غسل یې کړی دی د دې یو څو ظاهري علامو او نښو نه پس پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ده خاص کارنامو او اقداماتو ذکر هم کړی دی اول دا چې د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې هغه به خلکو ته د دین اسلام دعوت ورکوي خلک به د الله دین طرف ته رابلي له دې نه پس د دې نه انکار صرف هغه څوک به کوي چې هغه بدبخته او بدباطنه وي یعنی عیسی علیه السلام به خلکو ته د الله دین طرف ته دعوت ورکوي نو په دې وخت کې به هغه کسان انکار کوي چې هغه بدبخته او بدباطنه وي او د الله رب العزت د معرفت نه هغوی غافله اوسي نو عیسی علیه السلام به هغه کسان چې د اسلام مقدس دین نه قبلوي نو د اسلام قبلولو دپاره به عیسی علیه السلام طاقت استعمالوي او جهاد او قتال به کوي د دین علاوه چې عیسی علیه السلام وسلام به خلک اسلام طرف ته رابلوي دوه کارونه چې د هغو تعلق د عیسایانو او مسیحانو سره دی یو دا چې صلیب به حضرت عیسی علیه السلام وسلام دړې وړې کړي هغه به ټوټه ټوټه کړي چې عیسایانو د هغه نه خپل نښه او معبود جوړ کړی دی او دویم کار به د حضرت عیسی علیه السلام وسلام دا وي چې خنزیران به نیست او نابود کړي چې عیسایانو د خپل ځان دپاره هغه حلال ګرځولي دي حالانکه هغه په ټولو آسماني شریعتونو کې حرام دي او الله رب العزت په خپل کلام کې هغه ته رجس او پلیتی ویلې ده د دې نه پس په حدیث شریف کې چې د عیسی علیه السلام د کوم اقدام ذکر شوی هغه جزیه اخیستل به عیسی علیه السلام موقوف کړي بند به کړي پیغمبر علیه السلام د دې ارشاد فرمایلو نه غرض دا و چې زموږ په شریعت کې د جزیې اخیستو قانون د عیسی علیه السلام وسلام د راښکته کېدلو پورې دی چې کله عیسی علیه السلام وسلام د آسمان نه راښکته شي او د پیغمبر علیه السلام وسلام د خلیفه په حیثیت د مسلمان امت سربراه او حاکم جوړ شي نو عیسی علیه السلام به جزیه ختمه کړي د دې یوه ظاهره وجه خو دا هم کیدای شي چې د دې د راښکته کیدلو نه پس به د الله د طرف نه بې حسابه برکتونه نازل شي نو حکومت به د جزیې اخیستلو ته بلکل ضرورت نه لري یعنی د الله برکات او د الله نعمتونه به ډونه زیات وي چې مسلمان حکومت به بلکل جزیې ته ضرورت نه لري همدارنګه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې حدیث کې د دوه اهمو کارنامو ذکر هم کړی دی یو دا چې الله پاک به د ده په ذریعه د حق دین یعنی د اسلام نه سوا ټول دینونه او مذهبونه الله ختم کړي هغه به باطل وګرځوي یعنې ټول به ایمان راوړي او اسلام به قبلوي او دویم دا چې الله رب العزت به د ده په لاس دجال قتل کړي او هغه به جهنم ته ورسوي او مسلمانان به د دجال د فتنې نه خلاصی عمومي کومه چې د دنیا د ټولو نه لویه او عظیمه فتنه ده په آخر کې پیغمبر علیه السلام وسلام وفرمیل چې عیسی علیه السلام وسلام د نازلېدو نه به پس په ځمکه باندې څلوېښت کاله حکومت کوي او بیا به دلته وفات کیږي او مسلمانان به د دې جنازه کوي لکه چې پیغمبر علیه السلام وسلام په بل حدیث کې هم فرمایلی دي راوی د حدیث حضرت عبدالله بن عمر دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسا أو أربعين سنة ثم يموت فيدفن معي فی قبری فاقوم انا و عیسی بن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر رواه ابن جوزی فی کتاب الوفا عبدالله بن عمر رضی الله عنه د رسول الله نه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې عیسی علیه السلام وسلام به رانازلیږي د آسمان نه به راښکته کیږي نو چې کله عیسی علیه السلام وسلام راښکته شي نو دلته به نکاح کوي واده به کوي او د هغه نه به اولاد پیدا